یا یو سلام نه په دې ترتیب باندې دي دي یا دا چې الاقدم الاقدم او د یو نه بیا بل نه بیا بل اوس دې کې دا حدیث راغی د دې تعلقه د اثبات د خالق سره او وحدانیت د خالق سره ته چا سره تعلق سره هغه هم دقه دی فلیکن اول ما تدعو ملان یوحد الله هم دی دا نو الله شته واحد دی نو یو توحید راغی بل سره راغی وجود دا توحید راغی وجود و دې کلیات ته ګوره مخکې ځای کم دا امور کې کم څه تعلق ده هم وجود سره هم توحید سره هم صفات سره هو موجود دی هم دې او الله دې او احد دا د توحید سره تعلق ساتي او صمد لم یلد ولم یولد دا د صفاتو سره صفاتو کې به کوم چې ثبوتی دي او کوم چې تنفی دي هغه صفات چې هغه سلبي دي هغه به کې راځي سور سره تذکر چې دې کې مسله اخلاص وایي یو تر ته بیان د صفاتو کوي او بل تر ته څه اشاره کوي چې کثرت د نعوتو سره نه مسلمان رحمان او رحیم او اسماء الحسنا وایا لا يرحم الله من لا يرحم الناس دا هم معلومه شوه چې اشتراک لفظي دلیل دی نه دی چې هغه په جمعي جهاد اشتراک وي رحم د عبدم دی رحم د ناس هم دی اشتراک لفظ کې شریک دی یګ ډېر فرق دی مخلوق د رحم او د عالم وسعد په عبد باندې راغی اطلاق درحم جهاد جدا جدا شو دلته رحم چې دی انفعالي دی د الله رحم انفعالي نه دی دلته چې شنه اثر قبول کی د الله رحم ابتدایي دی هغه هم دغه شان دی مهربانه دی او د عبد رحم دی نو دا څنګه څه تعبیر انفعالي تاثر قبول کی رحم کی شو وما احد اصبر الله ما يدي اطلاق راغی اصبر الله په اطلاق راغی کما يدي خو شانی اگر چې دغه ایمان ته ګور غلطه ده صبر چې ده خو حفظ النفس علی بلایات وي الله باندې بس تکلیف شي انا اطلاق شاری کړی کوم مصنف په ان باندې الا باندې سزا شریکت دي چې نه لرلې نو کلام نه تعمیږي بغیر د استثناء نه چې استثناء دا ولې کله استثناء کې او تکلم بالباقي بعد سنیا وي یا کلام نه تعمیږي په دلیږي چې مستنب کلام دی الا باندې ته فیصله کوم دي دا نه کلام دی اسی علی بدا هغه استثناء ذکر کوي چې عین من غیب خو یو الله دی خو معنی تضا من رسول چې نه هغه په غیب کې پیدا هغه نه پیږي دا ټول دلایل چې دي د دې تعلق د علم غیب سره علم غیب یو علم غیب خاصه خوندوي والاول والاخر ظاهر الباطن معنی مفرد ظاهر على كل شيء علما باطن على كل شيء علما ظاهر باطن دا هیڅ یو شی داغه د معرفت نه بعد ترکیدي نشي کو خاري کو باطن لږ به متوجه شي مصنف علی رحمت مسله د مرئیت د لا تعارض کوم مسله د مرئیت او په دې کتاب کې مصنف علی رحمت په دې دی باندې دې مسلې ته تعرض کړی دی چې الله جل شانه مرئی ګرځې دي شي نه شي ګرځې خدا هم وایي چې مسئله د رؤیت د الله دا په نبراس کې پوره چې مخکې په اټتیس صفحه باندې تېره شوې ده ښه بخاري کې اټتیس باب کې سوال لسم دی اټتیس صفحه باب څوم دی دولسم نبراس کې اته سوه پنځه نوي صفحه ده اوس نو خو پته نه کېږي چې څومره صفحه به راشي چې معتزله منکر دي جهميه منکر دي خو د سنت او جماعت دي د الله په مدیت خیر دي وعقبا کې په دې کې ام المؤمنین د دې آیات تفسیر کوي دا عزت چې دی د یو فعل شو ځکه چې رب العزت شو او بل طرف ته من حلف بعزت الله وصفاته او عزت کدا ده جهنم قسم کو چقد قد لا وعزتك غده دغه قسم کو خدای معزتک و عزتک لا غنا بی عن برکتک نه یو تر تخدا د الله صفات شو بل تر هغه به متعلق د تربیت شو رب العزت من د کنه متعلق د شو متعلق د تربیت شنو چې تربیت باندې کوم شی راځي صفات د الله تربیت باندې نه راځي دغه تربیت چې دی هغه ایسته ایسته شیره ترقی ورکړي دي یو وخت یې کم و بیا ډېر و بیا زیات شو بیا زیات شو په اشکال پوه شوئ نو د هغې جمع دا ده چې لفظ د عزت مشترک دی یو د الله صفت دی په هغه قسم دی او یو فعل الله دی چا له عزت ورکوي چا د ذلت کوي تعز من تشاء تذل من تشاء په دې کې اوس وګورئ کله کله قلب براشي جنت کې دغه شانته دی سیان صلی الله علیه خلقا فیسکنو هم فضل الجنه په دې ته جنت کې باغی کم ځکه چې د جهنم په باره کې راشي چې یشلا له خلقنا او هغه کې به هغه مخلوقات ته هغه د روات او توهم دی الله جل شانو چاله عذاب نه ورکړي ها جنت ورکړي دی کله دې نو ته پیان شولې کوم دي کې راغی نو هغه روات نه څه شو دي توهم غلطي ده وای خالق دې راغی خلقا ها مانا یاد کړ دا په ابتدا باندې و چې دا شان عمل وکړم و دا شرک نشه د الله په نومونو باندې تعویذ د الله په نوم باندې سوال کول دا توحید توحید دی اجر تشریح شیر شیر دی اجر تشریح آیا آیا اذا جاء احدكم فراشه فلينفث بسلمة صوبه ولی کو صفات منی خو تعدد راغی د واجباتو کو صفات نه منی په انکار راغی ذات منم صفات منم او تعدد راغی د څه شی راغی د صفات د الله راځي چې کلام دا کوم نقصان دی به د نور صفات رجا تکوین تویدلی حی دې قادر دې علیم دې سمیع دې بصیر دې شائی دې مورید دې عام صفات راځه نو خلق تکوین ته وي امام بخاری نه وي چې د کمی اطلاق شوی د هم تقدیر دا رقم معیت د الله د ذکر سره معنا معه او تقرب تقرب ته الیه دا اطلاق راوي یم نو اتیتو هر ولا دا اطلاق راوي اوی نکو کوڅو کو چې دا په جسم جسمانی کې راځي وی دا خساره راځي اه ولې کوشنا علی عین یا غلین د الله په صفات کې راغلی موږ منه ده څنګه سنت رضا بدر ته کیږي دا ها قال ومن هو خالق کی ترجمه الباب ده ها خالقها غدرا غدا یاد الله صفات راغله موږ کله انکار کړی لا شخص عیني شخص اطلاق راغی اغیار اطلاق راغی چې دی ویو مونږه منو پیغمبر ویلي مونږه منو پاتې شو کوم خبره چې ما توریدیا کوي یا اشعریه کوي یا معتزله کوي یا مجسمه کوي نو په خبره د دې باندې بنا ده او لږ متوجه شي چې هغه د دیو په یو خپل کلیات او بنا ده چې د الله صفات راشي نو صفات خو کمالات دي مقدمه وره خیل ود الله د کمالات نه باطل ده وامر درم او تعدد د وجباو دا خباتین دی او الله خو محل د حوادث مشرک دی دا میات اوس الله خو ازلی ابدی دی دا صفات ازلی ابدی دی کو صفات هم ازلی و ابدی شي او تعدد د وجه به او کله جل شانه ازلی ابدی شي او صفات ازلی ابدی نه الله راغه صفات رانه لږ شید ول الله دا سن راغه کمالاتنا او به دا سن الله په قائمي دا خلا محل د حوادث نام یاد کو نو په کار چې ما تاسو دا خبرې کولې ځکه چې زمونږ د مرګورو ذهنونو کې خدا وسحت نشته دی په اول کالج کې ختم نو مولاوی چې راځي اوسنی کلام ته لږ انتقال وکړي ما ته وکی خو هغه چې زما غوند کاری ده ان درکو ته زما غلې وای علم کلام خدان اصول نو د دې وجنا عام اهل سنت والجماعت وی صفات د الله لا هو ولا غیر لا هو نه بالکل عین دی ولا غیره نتنه جدا کیږي او تعدد او یوا او حل باطل دی چې غزوات دي دا غزوات دي او الله دې هغه نور صفات دا څو کوئی اهل سنت والجماعت معتزله وی صفات د الله عین دي اسه تعبیراش ته دی او تعدد نشته دی ځکه صفات الله عین ده دا چې کوم درشن کوي په دې پوه شولې اهل سنت والجماعت وایي چې لا هو ولا غیر مجسمه منی او پسپینا ډاګه مانی وی صفات دی او دسی دی لکه چې هم صفات دی او کو جسمیت راغی تجلو شو زمحشری وی یاد الله ما زد الله زوندی زمحشری یاد الله زمحشری نه دا معتدله دا یاد الله ځان ته ولي وی دا په فخر په طریقه وی چې ما د خدای گاوند ټول د کنز یاد الله ما کوته چې دا خو جسم دی جسمانی دی وې څه چل په خاطر په فن کې تکړم دا خبره څوک یا او خو معتزله چې دي دام دې چې مجسمه او تنې دي معطله چې د منکر شول بالکل د الله صفات نشته دا ټول نه تعویلات څه کوي په نفي سره نفي تعبیر بیا په دې کې ټول پینځلس مذاهب جوړیږي د دې صفات او تعلق د الله سره یا د عینیت وي یا به دې صفات او تعلق د الله سره جزئیت وي اے بترا چه اصو گمان وهم وازها چه گفت اند شنیدیم و خندیم زمان د قیاس و گمانا بلکل بارتر ده من ویل فرق بل تفصیل من زمون به څنګه شاعر خو چې څنګه ویلي زبان تازه کردن به اقرار تو نه انګیختان از علات کار تو دا روغ او سمه طریقه ده پاتې شو په صفاتو کې د چلبازو خلکو کوي چې چل کول یو عجیبه خبره ده مصنف ته تعرض کو غلې نشو یو تر تر دې چې ان الله علی کل شیء قدیر او بل تر تر دې او شین اکبر شهادت قل الله دې کې شی اطلاق والله باندې راغی او قران ته شی ویل شوی دی قران د الله صفات صفاتو کې ډېر صبر شي کل شی هالک الا وجهه وجه هم په شی کې راځي کې استثناء شي هر کله چې دا د شیون اطلاق په الله باندې راغی نو الله هم متعلق د مشیت شو سم تعبیر مې او متعلق د مشیت چې کوم شي شي نه کو شای غړي او کنه غړي جنې د شی اطلاق په الله باندې شو او الله قادر هر شی دی او کوم شی چې متعلق د مشیت یې کو هغه وغواړي مشیت والا یوی چې هغه نه غواړي نه نه دا خو ممکناتو کې شوی وغواړي نه یو کنه داغه جواب دا دی چې د شیون اطلاق یو څو معنی دي یو شیون په دې معنی باندې راځي چې ما یصح ان یوجد ما یصح ان یوجد کم شی چې د وجود په مارت کرتلی شي کو واجب ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض دریم معنا شی په معنا د شایي خالق په شامل دي او کله شی په معنا د مشی متعلق مشیت دغه به ممکن مطالبه مشیت په وجود اراده الله کې وجود ورکی په وجود ورکی اراده نه کې وجود نو د شی اطلاق په الله باندې شری په دې معنا باندې چې ما صح یوجد دیل او پاتې سو دی دیل سا سات په خپل تیم کې او ترمذی تیم کې مو یو دې تیم کې به مړه داسي انتها تر رسولې چې چینه نه غسرم